لیک زموږ اورېدونکی عصمت الله او ملا محمد سرور رالیږلی ده پوښتنه کوي وایي مجاهدین طالبان د بیت المال په پیسو باندې و هغو طالبانو ته چې هغه کشران وي که مشران چې په مدرسو کې وسیږي کالي ور اخلي یا روپۍ ور اخلي دغه جواز ورته لري او که یا حضراتو دا جواز لري او نه لري که داسې وي چې د امیر المؤمنین د خپلو مشرانو د هغو اجازه تر مشر امیره پورې وي چې دا کار تاسې وکړي نو تاسې ته اجازه ده چې بیا ودغه طالبانو ته نفقه ورکړي خرڅ ورکړي کالي ور وکړي او که داسې وي چې د امیر المؤمنین اجازه نه وه بیا د تاسو ته دغه تصرف په بیت المال کې حرام دي بیا مغاړې په بندېږي حضراتو شخصي کارونه به نه کوي د بیت المال موټر په شخصي اغراضو کې مستعملول او د بیت المال مالونه په شخصي اغراضو کې مستعملول حضراتو چې د مشر امیر المؤمنین لخوا و تاسو ته اجازه ونسی قطعا تاسو حق نه لري نو مو که په اجازه د امیر دا کارونه کول درته مباح دي روا دي او که بې اجازې مو دا کار کول غاړې ستاسو په باندې دي تاسو مسؤل یاست بیا هغونه مقدار پیسې دا پر تاسو مضمون تړلې دي چې هغه به تاسو د خپل جیب بیا بیت المال ته داخلوي والسلام.